دې ځای نه د سورې فاتر دویمه حصه شروع کیږي تر د اته دېرشم آیات پورې په دې کې دولس دلایل عقلي ذکر کیږي په مسله توحید باندې په دې کې دوه دلایل عقلي ذکر کیږي په مسله توحید باندې اول یو پنځم آیات کې او دویم ویشتم آیات کی بیا تخیف اخروی بیانیږي اتلسم آیات کې د قیامت یاره ولا تزر وازره وزر اخرى څلور مثالونه ذکر کیږي د پاره د شرک او د توحید تر دا نولسم آیات نه بیا تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته چې د رښتم آیات کې پنځشتم آیات کې بشارت د صالحین ته نهشتم آیات کې ترغیب ال قرآن بیانیږي یو زیر شمایت کې بیا تخفیف اخروی دی شپږ در شمایت کې و در شمایت کې د هغې نه بعد بیا بله حصه شروع کېږي د صورت یا ایها الناس او ټول خلکو انتم الفقراء الی الله تاسو ټول محتاجان یې الله تعالی ته الفقراء الف لام پکې راغلي دي معرفه معرفه درات کې په کامل فقر باندې که نبی دی که ولی دی مالدار دی که غریب دی هر څوک چې دی خو لیکن الله تعالی ته محتاج دی او لفظ د علاج کر شو دی هم په سرینو دی کې یو بهترین نکته ویلې ده که یو انسان بل انسان حاجت پوره کوي خو لیکن دا بل انسان هم د حاجتونو د پوره کېدو دی انتهای اخیر ته بیا الله تعالی تعالی اله لفظ د انتها لپاره راځي کنه که یو انسان بل انسان له روپۍ ورکړي یا خدمت وکړي وغیره خو لیکن بیا یې هم اخري انتها هغه الله تعالی تره لفظ د اله درات کوي پرې ون یا ایها الناس یا خلکو انتم الفقراء لله تاسو ټول محتاجان یې پوره کامل محتاجان یې الله تعالی ته والله هو الغنی الحمید او الله تعالی خاص الله تعالی الغنی و بحاجت ذات دی الحمید سایلی شوی دی ای یشا یذهبکم و یاتی بخلق جدید دا دوه آیتونه د مخکې سره تعلق ساتي په دې کې تصرف کامل دا د الله تعالی لپاره خی ای یشا کو غړی الله تعالی یذهبکم تاسو پناه کې لري بم کې ویاتی بخلق جدید او راب ولی مخلوق نه نور خلق په الله تعالی پیدا کی په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي اول رد د شرک بیانېږي رد د شرک په دعا دی ولا تزر وازرة وزر اخرى او نشي پورته کولی یو پیټی والا پیټی را بل چا مراد د پیټی نه پیټی د ګناهونو ته مراد دی ولا تزر وازرة او نشي پورته کولی وازرتون یو پیټی والا وزر اخرى پیټی د ګناهونو د بل چا بس هر یو انسان ته د خپل ګناه پیټی ور په غاړه دی الله تعالی په دې آیات کې رد کوي په هغه چا باندې ډېر خلک داسې وي ګناه کوه وایي هزار ګناه یې په ما ده الله تبارک تعالی هوی دروغ وایي دا ستا ګناه قیامت کې بیا نشي پورته کولی وان تدع مثقلتون الی حملها او که چرې اواز ورکی یو درون یو درون باره یو درون بوج والا بل چاته اواز ورکی الی حملها خپل بارسا لا یحمل منه شیون نو نو شي پرده کېدل دا غینه شیون څه چیز ولو کان ذا قربا اگر کی خپل ولی والا ولو کان ذا قربا دې کې اشاره ده دیتا چې قیامت کې هم دغه سره چا په دنیا کې ګناهونه کړی قیامت کې وا یو انسان بل انسان تواضع کې شرا شزما د ګناهونو نه څه حصہ لري کا پیټ ته واخله ولیکن الله تعالی یې نشي لري کوله و ان تدع مسقلتون او کې شری आवाज کې یو درون یو درون باره یو درون بوج والا الی حملها پورته کولو د بوج خپلته بل چا تواضع کې لا يحمل منه شیون نو پورته ون پورته کېدل نشي دا غیر بوج نه شي انت شي نشي پورته کېدل ولو کان ذا قربا اگر کوي خپل ولای والا لکه قران کې الله تعالی وایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یوم انشاء یغنی دا به تختی بچی ور مور او پلار نه تختی او مور او پلار ور بچو نه تختی دغه سره خپل ورونو نه د خزینه قام قبیله د ټول نه وتختی ولو کان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه دی آیات کې دی جمله کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته او رب تیر مقول سره بالکل آسان دی د ګناهونو د پیټی نه د بچاو د پاره د انذار نه علاوه بل لار نشته د الله تعالی د کتاب بیان د الله تعالی د کتاب درس او تدریس په دی باندې به خلق د ګناهونو د پیټ نه بچ کی نو ته د الله تعالی دین ته دعوت ورکا انما تنذر الذين یقینا ته یقینا یرستا اثر کی پاکستان باندې انما تنذر دې کې دا معنی وکاو چې یقینا ته ير اور کیا کسانو ته خشون ربهم بالغیب نو ولې نبی رسول الله کافرانو تم ير اور کول بیان خو هغه هغه تم کو نو دینه مراد د الله تعالی پیغمبر د بیان من عمل کول دغه ته مراد دی چې دغه وکړله ځان پاک او بار بار تاسو ته ما ویرله چې تزکیه په دوه قسمه ده یو د تزکیه بالقول دویم د تزکیه بالعمل نو تزکیه بالقول دغه نه من راغلی ده او هغه صفت دی د یهودیانو او یحبون ان یحمدو بما لم یفعلو یهود دا غواړي یو کار کړی نه یو چې خلک یې تزکیه بیان کی صفت بیان کی نو په هغې باندې خرد شوی دی دویم تزکیه بالفعل او بالعمل له خپله عقیده برابرول خپل عمل برابرول د قرآن او د حدیث نو هغه بالکل صحیح دي ومن تزکه او چا چې ځان پاک که خپله عقیده برابر کړله د کبر او د شرک نه عقیده پاک کړله دغسې خپل اعمال برابر کړل د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نو په انما تذکر نفسی هغه ځان پاکۍ د پیدې د خپل ځان دپاره نو مخکې یخشون ربهم دا یو حالت بیان شو یخشون ربهم بالغیب دا عقیده شوله ولا ذل ولا الحرور نه برابر سوره او نه ګرمي و ما استوي الاحياء ولا الاموات نه لري برابر ژوندي او مړي دا برابر نه دي په دې کې په دې درې آیتونو کې الله تعالی خو یو مثال د علت ذکر کړي ما قول لپاره انما تنظر الذين يخشون ربهم دا غیر پر علت دی ستا ستا بیان اثر کوي په خشیت والا باندې او نور ته پیدا نه ور کوي ځکه د دوانو په حالاتو کې ډیر زیات لوی فرق دی دا خشیت والا چې دی نو د هغې مثال د لیدونکی دی او چا کې خشیت نه نو د هغې مثال د ړوند دی نو هغې ته پیدا نه ورکوي ولا الظلمات ولا النور نری برابر تیاری روناګانی اول مثال د د عنادی او ضدی انسان دی نو هغه په شان د ړوند دی او موحد په شان د بنا باندې دی نو دې دوه کې ډېر لوی فرق دی دویم مثال ول ظلمات ول نور دا مثال دی د کوپر شرک او دغه سي دلیلونه د کوپر او د شرک هغه په شان د تیرو باندې دي توحید د الله تعالی او دغه سي ایمان او داغي دلایل په شان د نور باندې دي از ظلمات د دین مراد کو پر شرک او دلایل دغي ولن نور د دین مراد توحید او ایمان او دلایل دغي ولز دل علی الحروم او نری برابر سوری ول الحرور او نګرمی دا دریم مثال ذکر دی د ایمان او د توحید یعنی معنی دا شوله چې خو لیکن دا مثال له په اعتبار د نتیجې سره د ایمان او د صحیح عقیدې نتیجه او عوض په دنیا کې او په آخرت کې هغه آرام دی او هغه آرام په شان د سوري باندې دی او کفر او شرک او د هغې عقیده په دنیا او په آخرت کې سخت عذاب دی نو هغه په شان د حرور او د سخت ګرمۍ باندې دی خبر باندې ځان پوه کړئ بیا پې نه پوهېږئ په دې ځای باندې ورځ دل الحرور دا مثال د عقیدې د توحید او د شرک دی خو لیکن په اعتبار د نتیجې سره نو معنی دا شوله چې صحیح ایمان او عقیده د هغې نتیجه او د هغې عوض په دنیا او په آخرت کې آرام دی چې هغه سوری دی او د شرک او د بيدینۍ او د شرک او د بيدینۍ او د کفریاتو دا غي دا غي نتیجه او عوض په دنیا او په آخرت کې هغه سره سخت عذاب دی هغه په شان د حرور او د سخت ګرمۍ باندې دی لکه سخت ګرمي په انسان ناشي هغه تعذابي وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ندی برابر ژوندی او مړی دا څلورم مثال دی موحد دا موحد چې هغه خشیت کوونکی د الله تعالی نه په شان د ژوندي دی ټول قوتونه او ټول حواس د هغې کار کوي اورېدل لیدل پوهېدل او دا ضدیان عنادان مشرکان هغه په شان د مړو باندې دي او د مړي انسان حواس کار نه کوي نه عقل کار کوي نه زړه کار کوي نه سترګې کار کوي او نه غوږونه کار کوي وما یستوي الاحیاء ولا الاموات نو الاحیا د دې نه مراد مؤمنان خشیت کوونکي د الله تعالی نه په شان د ژوندو دي نو د هغې ټول حواس کار کوي د ژوندي انسان سترګې غوږونه زړه دماغ دا یې کار کوي او مړ انسان چې نو ولل امواته مشرکان او بې دلیله خلک چې پای کې خشیت نه وي د هغې مثال له مړو دی او د مړ انسان حواس کار نه کوي نو دغسې د کافرانو مشرکانو غوږونه سترګې دماغ او عقل یې کار نه کوي ان الله یسمع یقینا الله تعالی اورول کې مې شاو چات شو غړی او مان ته مسمن من فی القبور او نه تورون کې هغه چاته چې په قبرونو کې په قبرونو کې څوک دي الله تعالی وي تاغي تورول نشي کوله بلکې الله تعالی چې چاته وغړي هغه تورول کوي دا د اصل کې پنځم مثال دی ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور او په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده حاصل د دې دا ده چې هغه کافران زدیان هغه مشابه دي د هغه بدنونو سره چې په قبرونو کې پراته دي د کافران مشرکان زدیان عنادیان د دیو د جسدونو داسې دي دا د هغه بدنونو سره مشابه دي چې په قبرونو کې دفن کړی شوي روح په هغې کې نشته دی نه لیدل کولی شي دغسې نه پوهیږي نه اورېدل کولی شي د دنیا په هیڅ حال باندې هغه نه پوهیږي نو دغسې دا کافران نه د الله تعالی کتاب اوري نه په هغې باندې پوهیږي او نه هغه ویني داسې نه شي کولی ان الله یسمع ما یشاء الله تعالی اور اول کې چې چې وغړی او مان ته مسلمان په قبور او نه ته اورون کې یعنی ته نه اورونکی د دغه مکی او د نور مشرکانو کافران لره چې د هغې هغه بدنونه مشابه دي په شان د من فی القبور باندې په قبرونو کې څوک دي خو د هغې بدن ختم دی سترګې یې کار نه کوي عقل یې کار نه کوي دغسې یې غوږونه یې کار نه کوي دغسې الله تعالی وایي چې دا تا ته چې دا مخې ته دي او تو ته را بیان کړي دا مشرکان نو هغه داسې بوټۍ دي لکه په قبرونو کې چې پراته دي ومان ته مسلمن من فی القبور ان انت الا نذیر ته نه مگر یره ورکون کې ان ارسلنا کې بالحق بشیرا و نذیرا تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ستا په ذمه باندې صرف د الله تعالی د دین دعوت ته که څوک یې منی او کنه یې منی ان ارسلنا کې یقین لګلې ته مونږه بالحق په حق سره وسه ستا ذمہواری بیان دی او داغي بیان دو قسمونه بشیرا زیر اور کون کې او نذیر او یار اور کون کې بشیرا للمؤمنین نذیرا للکافرین و امن و امن امه الا خلا فيها نذیر او نشته هیڅ امت مگر تیر شوی دی پاغي کې نذیر یې اور کون کی په هر امت کې الله تعالی پیغمبر را لګل نه هغه ته الله تعالی د دین یې اور کړی او او د نصیحت په خبرو باندې او بل کتاب المنیر او په کتاب رڼا کون کی سره په کتاب رڼا کون کی سره البینات د دین مراد معجزات دي دویم قول نم پسرین دار چې د البینات نه مراد احکاره احکام د الله تعالی دي او بینات هغه احکام چې هغه بالکل ښکاره دي په عقل سره معلومیږي یعنی صحیح عقلی دلیلونه و وی زبوری د زبور نه مراد واړه کتابونه صحیفې تی مراد دي چې پاغي کې نشد خبرې وي و بالکتاب المنیر کتاب رڼا کون کې مراد درې نه غټ کتابونه دي تورات د انجیل دی او دغه سنور کتابونه او بالکتاب المنیر ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير نو بیا ونیول ما کسان چې کوبره کړی وم په کیف کان نکیر نو څرنګه شو عذاب زما په کیف کان نکیر الله تعالی بیا غ تبا کړ ثم اخذت الذين دا د تخویب منکرینو ته د دنیا یاره چا چې د الله تعالی د دین دعوت نه منله د بینات او د زبور او د کتاب المنیر نه پیدا نه داغستی هغه الله تعالی تبا کړی الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض دا دلیل عقلی په مسله توحید باندې اختلاف د ثمراتو اختلاف د غرونو دا ټول درات کې په توحید د الله تعالی باندې میوه ته وګوره انار یو شاندګي خوندې امرود بیا وګوره دغه بل شاندګي خوندې مڼه بیا وګوره د هغې بل شان کې خوند دی او کیله پکې وګوره تیاره حلوا د هغې بل شان کې خوند دی دی باندې الله تعالی پېژندلی کیږي که بیا لږ نظر ور واړوه دې غرونو ته چېرته وګرځېدلی یو دی کې ټول ګټانی بل دی کې ورشې نو ټوله مزیداره خاوره یو دی کې خاوره توره ده نو بل دی کې سپینه ده نو بل دی کې سره ده نو بل دی کې تکه سپینه ده لکه چونه او بعض ځای داسې پرخه ده بعض بعض ځای چې بالکل پوست دی نرم دی دا غرونه دا ټول دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې الم ترای تنو ګوري ان الله یقینا الله تعالی انزل من السماء راوری د بار طرف نمان وبا فاخرجنا به راوباسون پاغي سره ثمراتین غلی میوي مختلفن الوانها مختلف درنګونه داغي ومن الجبال او د غرونه جددن بیدن او ټوکلې دي سپینې و حمر او سرې مختلفون الوانها مختلف دي رنګونه داغي و غرابیب سود او د کارغانو په شاند کې تک تور پکې مشتره غرابیب غراب جمع ده اصل کې کارغه ته وای نو دې کې تشبیه ده یعنی بعضی حصے د غرون هغه په شان د کارغانو باندې دي کارغان څنګه یعنی سود مراد تنه کارغان او غتو رنگ تی مراد دی غرابی وسود او په شان دا کارغانو باندې تک تور دي ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه دا بل دلیل عقلی او رسم دلیل عقلی په مسله توحید باندې چارپایانو ته وګوره د دې مختلف رنگونه د دې سرمنې ته سوچ فکر وکړه دغسې انسانانو ته وګوره څاروي دي نور دین د سر دي د هر شي رنگ د بل نه بدل دی الله تعالی دا دلیل دی په مسله توحید جماوند دی ومن الناس یو بعضې د خلکو نه ومن الناس یو د خلکو نه والدواب یو زنده سرو نه والانعام یو د څارو نه مختلفون الوانو مختلف د رنګونو د هغې مختلفو رنګونو والا څیزونه دي کذلک انما یخشی الله من عباده العلماء دا شان یقینا یریږي د الله تعالی نه بندگان د دغه په بندگانو کې العلماء علماء کرام دا متعلق دی د انما تنذر الذين سره يخشون ربهم مخکې چې بیان کړه تقریبا په مخکې بیان شوی دی دا د هغې سره لګي اتلسم نمبر آیات دی اصل کې د هغې سره لګي انما یخش الله من عباده العلماء یریږي د الله تعالی په بندګانو کې د الله تعالی العلماء علما کرام د الله تعالی زیات یریږي او وجه د غیر فرادار چې علما کرام د الله تعالی نه هغه انسان زیات تیریږي چې د الله تعالی د عظمت د الله تعالی د لوی علم د هغه سره ورسره د الله تعالی په اسماء صفات باندې هغه پوهیږي نو کله چې الله تعالی په اسماء صفات باندې صحیح وپیژني نو بیا چې د الله تعالی عظمت د الله تعالی بڑای هغه په ذهن کې راغله نو بیا وخامخه دا غنیری انما یخش انما یخش الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور یقینا الله تعالی در اور ذات غفور بخنه کون کړي ان الذين يتلون یقینا کسان چې لولي کتاب الله کتاب د الله تعالی وقام صلات او فبندین مانځ کوي هر کله مخکې خشیت والا الله تعالی ذکر کړل علما کرام د الله تعالی نه خشیت والا دي نو دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي د هغوی کردار او بشارت داغي اعمال الله تعالی ذکر کوي دا علما کرام د دیو کار وسی او د دیو کار کردګی څه ده نو یتون کتاب الله داغي یو کار ودای چې الله تعالی کتاب درس او تدریس کوي هغه عالم د الله تعالی نیریږي چې د الله تعالی کتاب درس او تدریس کوي نو چې ټول عمر قطبی ویلی سلمه ویلی او منطقونو کې لګیږي یا ټول عمر چې د شرجامو د کافی نه تاویږي نو داغه په زړه کې او د الله تعالی نه سره سره یار راشي په هغې کې خو سره قبر د قیامت ذکر نشته دی خو ټولو ټول عمر وایه مرفوعات دومره دي او منصوبات دومره دي فاعل دې ته وایي مفعول دې ته وایي حروف مشبه بالفعل دا دي او دا نور دومره دي نو دې دلته کې کتاب الله کتاب الله یتلون کتاب الله چې لولي کتاب د الله تعالی د دین مراد مفسرین وای د دین مراد درس و تدریس او تلاوت د الله تعالی کتاب دی دغه سه علم سره د عمل نه اصل ټکی کې دار یتلون کتاب الله لولی کتاب د الله تعالی نو مراد د تلاوت نه العلم مع العمل کله چې کم عالم د الله تعالی کتاب لولی او دا غي سره سره پاغي باندې عمل کیا نو هغه د الله تعالی نه یریږي یتلون کتاب الله بیا دې ځای کې دوه عبادت ذکر شوي دي یتلون کتاب الله لولي کتاب د الله تعالی دا عبادت لسانی شو نو او مخکې دا خشیت بیان شوی دی انما یخشى الله من عباده العلماء نو دغه عبادت قلبی شو و اقام صلاة دا عبادت بدنی شو و انفقو مما رزقناهم سر و علانیه دا عبادت مالی شو دا الله تعالی نه اصل علماء کرام داری چې د الله تعالی نم کې خشیتی نو دا عبادت عبادت قلبی یتلون کتاب الله عبادت لسانی اقام الصلاه عبادت بدنی وان په کو خرج کې مم رزقناهم دا څنګه چې موږ ورکړي دیو ته سر او علانیه په پټه باندې په کار باندې یرجون تجارتن امید امید لري د سوداګرۍ د تجارت لن تبور چې هغه نه بیکاره کیږي چې هغه بیکاره کیږي نه تجارتن د دینه مراد ګټر تجارت مراد ده یرجون تجارتن یرجون ربح تجارتین دیو غواړي دیو امید ساتي د الله تعالی نه د خپل د تجارت د ګټي او هغه تجارت کمنه نو دې ذکر تجارت بیان شو دغه سي سورې توبه کې تجارت ذکر شوی دی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل سورې توبه یو سلو لسم آیت او دی آیتونو کې دا کم ذکر شو دی د الله تعالی سره تجارت کړی دی نو د الله تعالی نه د دې تجارت ګټه غواړي مونږ چې کله دعا کو نو پای کې مونږ دا وایو کنه چې الله تعالی مونږ ته الله تعالی کتاب د لوستلو الله مونږ ته پورا اجر راک الله زمونږ نه پیراضي شه دا مونږ وایو کنه نو دې کې هم دغه عبادت ذکر شوی دی خشیت الهی دا عقیده شو د زړه عبادت شو یتلون کتاب الله د جبه عبادت شو اقام الصلاه د بدن عبادت شو وان فقود د مال عبادت شو نو یقاتلون او یقتلون یقاتلون فی سبیل الله په یقتلون او یقتلون هغه ذکر شوی دی په سوره توبه یو سوره رسم آیات کې دا ټول چې راجمه کې داري د الله تعالی سره تجارت وکړه نو مؤمن مسلمان او خصوصا علما کرام هغه د الله تعالی نه د خپل تجارت ګټه غواړي یرجون تجارتن یرجون ربح تجارتین غواړي دی امید کوي د الله تعالی نه د ګټې تجارت خپل لن تبور چې غنه بیکاره کیږي بعضی تجارت انسان کوي خو لیکن پای کې تاوان ومومي نو الله تعالی وایي چې دا تاوان ونه مومي بلکې دا ګټه ده لیوفیهم اجورهم لیوفیهم دا لام د عاقبت دی او دا د دا متعلق دی په ارجونه پسې نو معنا دا شوه اصل عبارت د سره فعلو ذالک دیو دا کارونه کوي لیوفیهم دیر فارج پورا ور کی دیتا اجورهم هغه ثواب د عملونه دی و یزیدهم من فضله او زیات دور کې الله تعالی دیو تر خپل مهرباني نه الله تبارک تعالی ته چې څومره اعمال کړی دي الله تعالی له داغې نه زیات ثواب درکړي ان انه غفور یقین الله تعالی بخنه کون کړي انه غفور یقینا الله تعالی بخنه کون کړي او شکور الله تعالی قبل اون کړي د اعمالو د الله تعالی طرفنا شکر د بندر پر داده چې الله تعالی داغي اعمال قبول کړي والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير مخکې اتونو کې الله تعالی بشارت ذکر کا عالمانو ته چې هغه د الله تعالی په آیاتونو باندې هغه پوهیږي نو په دې آیات کې په دې اوس ذکر کیږي آیات آیاتونه الهیه چې هغه کتاب د الله تعالی دی والذي اوحینا الیک دا الله تعالی آیاتونه او د الله تعالی کتاب کوم دی والذي هغه اوحینا الیک چې موږ وحی کړی تا ته منل کتاب د کتاب نه دا منل کتاب دا بیان دی او حینا لپاره وحی سره منل کتاب چې کتاب د قران کریم دی او هو الحق او هغه حق دی مصدق لما بین دی چې تصدیق کون کې ردا کتابونو چې ردین مخکې تیر شوی دي او تصدیق مې ته بار بار معنی کړی وي یا رښتینی کون کې لري په تورات او په انجیل او په زبور کې د قران کریم تذکره و نو کله چې قران کریم راغی نو هغه کتابونه رښتونی کړل نو مصدقا په خپل معنا سره دی رښتونی کون کې تصدیق معنی ده دویم دار چې مصدقا لما معکم دا قران کریم کې چې کومه په مخکینو کتابونو کې کم ایمانیات او اصول د دینو نو هغه په دې کتاب کې هم دي نو مصدقا په معنا ده موافقا سره ده دا موافقت کوونکی دا کتابونو چې د دینه مخکې دي ان الله بعباده لخبیر بصیر یقینا الله تعالی په خپل بندګانو باندې لخبیر خامخ خبردار دی بصیر لیدون کړي الله تعالی نه څه شي پټېدل نشي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا په دې آیات کې د اصحاب قرآن درې درجات الله تعالی ذکر کړی دي او هغه ته بشارت دا ثم راضی لپاره تعقیب ذکر لپاره راضی نو اوس الله تعالی ذکر کوي تفصیل د هغه صحابه کرام اصحاب قرآن چې دا غي درې درجات الله تعالی دې کې بیان کړی دی او الله تعالی غي ته ذکر کوي بشارت ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا ورکو مونږه کتاب د الله تعالی او ورثنا الكتاب الله تعالی د خپل کتاب علم ورکو الله تعالی په خپل کتاب باندې پوه کړل الذين کسانی صفینا من عبادنا چې غوړه کړی مونږه خپل بندګانو نه خپل بندګانو مونږ غوړه کړی نو د دې اولنې مستاق استوفینا من عبادنا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دي استوفینا من عبادنا او دا غینه ورستو بیا تر د قیامت پورې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې کم تابعداران دي هغه ته مراد دي استوفینا من عبادنا د دې کې علما یو ډیره بهترین نقطه ویلې ده د اورس نه لفظ ذکر شوی دی دا په معنا د اعطا او د ورکولو سره دی خو لیکي نه د د اعطا نه تعبیر شوی دی په ارث سره میراث سره په دې کې اشاره دی ته چې دیو د قران کریم داسې مستحق دي لکه څرنګه چې یو وارث د میراث مستحقي نو دیو د الله تعالی کتاب داسې مستحقین دي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ډیر زیاته بهترینه نکته ویل د علما کرام استفینا من عبادنا چې غوړه کړی موږ د خپل بندګانو نه نو استفینا چې موږ غوړه کړیو من عبادنا نه خپل بندګانو نه اول مستاق صحابه کرام او بیا د غی څوک تابعدار دي فمنهم ظالم لنفسه نو باز دیونه هغه دي چې ظلم کوونکي خپل ځان باندې ومنهم مقتصد او بعضې له دیونه میانرو دي منهم ظالم لنفسه اوس دا تقسیم ذکر کیږي د الذین استفینا من عبادنا دا غي دوا اقسام الله تعالی ذکر کوي د ظالمون مراد هغه مؤمن مسلمان دی چې ګناهونه دا غي ډیر دي د نیکو اعمالو نه ګناهونه زیات دي او مقتصد نه مراد هغه انسانان دي چې ګناهونه او طاعتونه دا غي برابر دي تابعداري او ګناهونه دواړه برابر دي په منهم نه بعضې دوی نه ظالم لنفسې ظلم کوونکي په خپل ځان باندې ګناهونه زیات دي د نیکو اعمالو نه ومنهم مقتصد او بعضې دوی نه میانراو دي چې د هغې نیک اعمال او بد اعمال برابر دي ومنهم سابق بالخیرات او بعضې دوی نه وړاندې کیږي بالخیرات په ښو کارونو کې باذن الله په توفیق د الله تعالی باندې منهم سابق بالخيرات ټول صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغه دي او سابق بالخيرات هغه دي چې دا غي نیک اعمال نیک اعمال زیات دي په نسبت د ګناهونو باندې ګناهونه کم دي په نسبت د نیکو اعمالو باندې سابق بالخيرات او باذن الله دین مراد داره چې دا مخکې درې مرتبه بیان شولې دا مخکې درې مرتبه بیان شولې نو دا ټول په توفیق د الله تعالی باندې دی په تقدیر کې لیکل شوی دی ذالک هو الفضل الكبیر ذالک ذالک کی اشاره ده دی استفاء یری کتاب ته ذالک دا غرواله چې الله تعالی بعضی د غرواله ورکړل نو هو الفضل الكبیر دا غلوی مهربانی ده یا ذالک دا مخکی کتاب چې ذکر شو الله تعالی چې تاسو سره کوم کتاب درکړی دی نو الفضل الکبیر دا لویه مهرباني د الله تعالی ده دا لویه مهرباني د الله تعالی ده جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساوره په دې درې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي بشارت درې وړو اقسامو ته لس حالات الله تعالی ذکر کوي د هغې د خوشحالۍ لس حالات الله تعالی د هغوی د خوشحالۍ بیانوي جنات عدن جنتونه د همیشوالي یدخلونها دی به ور داخلیږي هغې ته ورننوځي به هغې ته یحلون فیها من اساوره اچولی کېږي به هغې ته کالي فیها پرې جنت کې من اساوره د بنګړونه من ذهبین سره دربی مخکې په یو ځای کې ذکر شوي من فزتین د سپینو زرونه دواړه اقسام پکې شته ولولا ملغلري به ولباسهم فیها حریر وقالو وبدیو الحمدلله الذی ټول صفاتونه د اولوهیت او د ستاینې د الله تعالی حق ذات د پاره دي از هو عن الحزن چې لري که زمونږ نه هغه ټول غمونه ران لري کړل الحزن غمونه ران لري کړل د دین مراد څه شری د دین مراد د دنیا غمونه دي د دین مراد د آخرت غمونه دي نو د الله تبارک تعالی کتاب ته یو څوک متوجی شي الله تعالی د دنیا غمونه لري کوي الله تعالی د دنیا غمونه ختمي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته چا چې خپل ټول غمونه د غینه یو غم جوړ کا غم د آخرت نو کفاه الله هم دنیا الله تعالی بیر دنیا غمونه ختم کی او که چا خپل غمونه خواره ورکړه د دکان سره غم دی پټی سره غم دی د غواګانو ګډو بیزو سره غم دی خپل بال بچ سره غم دی د خپل خپلوانو سره او د هر شي غم دی کاو نو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی د دغه انسان هیڅ قسم پروا نه کوي چې پی ای وادي پی ای وادي هلکه چې وکم وکم کند کې تباش او غرق شون غرق دي شي نو دې کې ماندا شوله اذهبا چې لري کړی دی عنا زمونږ نه الحزن خفګان دغسې مراد درې نه غم د آخرت دی مراد دی نو د اور د جهنم نه مونږ بچ کړلو دغسې د د حساب کتاب نه او د قیامت چې کوم یری دي هغه ټول نه مونږ بچ کړلو ان ربنا یقینا رب زمونږ غفور بخنه کون کې شکور او قبلون کې اعمال دي قبلون کې اعمال دي الذي الله تعالی غزاد دی حلنا دار المقامتی چې رای وستلو را دننه کړل مونږه دار المقامتی هغه کور د دیره کېدو ته دار المقامه مراد دینه جنت تی مراد دی تاسو ته ما ویلی یو مقام دی بل مقام دی نو مقام زیره دیره کېدو ته وای نو په قیامت کې زیره دیره کېدو مخکې ول جنات عدن جنتونه تی مراد دی من فضله د په خپل مهرباني سره جنت ته چې خلق زینو من پس دی دا د الله تعالی په مهرباني باندې دي لا یمسنا فیها نسبون نه برسیږي مونږ ته بده کې نسبون څه تکلیف ستړیواله تکلیف ولا یمسنا نه برسیږي فیها په مونږ ته فیها په دغه جنت کې لغوبون څه ستړیواله نسبون ستړی کیدل د بدن چې څوک مهنت وکړي یو کار او بیا انسان ستړی شي یا دویم نسبون په معنا د مریستیا سره دی په جنت کې مرستیاګان نشته لري چې انسان ته تکلیف ورسیږي د مرستیا د وجنه ولا یمسنا فیها لغوب او نه وی پاغي کې ستړي کېدل د دین مراد د ستړي کېدل نه مراد نفسي غمونه او تکلیفونه تی مراد دي په دې کې هیڅ قسم تکلیفونه او ستړي واله نشته لري وصلی الله تعالی درې مخکې په مقابل کې نور خلق بیانوي والذین کفروا هغه کسان چې کفر یې کړی لهم نار جهنم د هغې لپاره به اور د جهنم وي لا یقضی علیهم فیصله به نه کي په هغې باندې فیموتو چې مړه شي فیصله به نشي کېدلی لا یقضی علیهم الموت فیصله به نشي کېدلی په هغې باندې د مرګ فیموتو چې مړه شي ولا یخفف عنهم من عذابها او نه به شي سپکېدلی دوی نه من عذابها د عذاب د جهنم نه تخفیف پې اخروي شو هغه انسانان تباه دي چې د الله تعالی د دین نه انکار کړی دی د الله تعالی توحید نه انکار کړی دی نو د هغې نه به عذاب نشي سپکېدلی کذالک نجدی کل کفور دغسی سزا ورکو مونږه هر یو منکر ته کل کفور چې څومره ناشکر خلق دي او کافران دي بيدینه دي الله تعالی هغه ته دغه سزا ورکو وهم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل حالات دغه بیانیږي تخویب په څلور طریقو سره په دیات کې بیانیږي وهم یسترخون فیها او دیو با چغې وهي کړنچیږي او په د اور د جهنم کې په جهنم کې به کړنچیږي او چغې به وهي سب وای دیو ربنا وای بدیو اره زمونږه اخرجنا او با سمونږه د جهنم نه نعمل صالحا چې عملو کومږه نیک موافق د سنت موافق د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې غیر الذی کنا نعمل سوا د هغه نه چې مونږ کوم عملونه کړیو مخکې چې مونږ کوم اعمال کول نو مونږ به دا غینه قلار شو او اوس مونږ صحیح نیک اعمال وکړو دې په عبارت کې تقدیر ده یقال لهم نو دیو ته به وویل شي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه آیا ولې عمر نه و درکړی مونږ تاسو ته تاسو نصیحت قبلولی شو په هغې کې من تذکر چا چې نصیحت قبلاو چا چې نصیحت قبلاو نو الله تعالی یې مار ته دومره عمر درکړی و چې تا په هغې کې نصیحت قبلولی شو وجاکم النذیر او راغلی تاسو ته یاره درکوونکي وجاکم النذیر تاسو ته یاره درکوونکي راغلی النذیر د دین مراد انبیاء علیه السلام تی مراد دی یا ان نذیر نه مراد د انبیاء علیه السلام وارثان داعیان د حق ته مراد دي یا د ان نذیر نه مراد د الله تعالی کتاب دی هغه راغلی دی بعضې علما کرام معنا کړې د ان نذیر دا راځي په معنا دې دی کې یعنی د انسان بوډاوالی او سپینګیرتوب وجاکم النذیر ته اوس هم د الله تعالی نه ونه یریدلې ږیره دې سپینه شوله د قبر په غاړه باندې ګرځې راګرځې باندې مقبرو باندې ورتېرېږي او سپینګیری اوسه زنانه ده بوډۍ شوې ده ضعیفه ده په کټ کې ناسې اوس چې هم د الله تعالی عبادت نه کې اوس هم د الله تعالی نه یریږي اوس هم نه سمیږي او لم نعمرکم ما تذکروا فيه او حدیث کې راځي صحیح حدیث تیر بخاری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تبارک تعالی د هغه انسان عذر په قیامت کې نه قبلای چې د هغې عمر شپېتو کالو ته ورسیږي عمر یې شپېتو کالو ته رسېدلی دی او بیا هم سم نه شو بیا هم د الله تعالی نه یره ونه کړله الله تعالی ته توجه ونه کړله دغه انسان عذر الله تعالی په قیامت کې نه قبلای هیڅ قسم عذر نه قبلای وجاکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصير نو سکه تاسو عذاب د الله تعالی نشته ظالمان د پاره من نصير څوک مددگار څوک مددگار ساس د پاره نشته وسته الله تعالی عذاب وسکه